د زدکړې او پاغي باندې د ځان پوی کولو زمونږه د شيوخ او اساتذه کرامو د قران په فهم او په زده کړه کې او د قران کریم په خودلو کې یو امتیازی شان دی او الله رب العزت اغیلا پاغي کې یو خصوصیت ورکړو کابل ګرام شیخ سے ابراهیم الله تعالی و فرمایل چې د هر یوي پیړای او صدای یو امتیاز وی او د دې صدای او د پیړای دا یو امتیاز دی په دې خاص طریقه او په دې خاص نهج باندې د قران کریم خدمت هغه و فرمایل چې د خیر القرون نارستو یعنی د تابعین او د صحابه کرامو او د غیر شاګردانو د پیړای نارستو په دې طریقې سره د قران مجید خدمت نه وشوي دانا چې د قران کریم خدمت نو شوه خدمت په مختلفو طریقو او په مختلفو اندازونو باندې هغه شوه خو په دې خاص نه او په خاصه طریقه باندې دا د دې صدای امتیاز دی او په دې صدای کې هم هغه به فرمایل چې دا نهج زما د استادانو سره دی د بل چا سره داسې طریقه نشته او کوي نو یا با سرقتن وی او یا با نقلن وی یعنی یا با زما د استادانو نقلا کوي شپې به کې سټي اوري او دا غي د کتابونو او د تفسیرونو مطالعه وکي اول بنوي او یا بداسوي چې زما د استادانو شاګرد به پاتې شوی وي ای سعادت بزور بازو نیست دا نیک بختیا چې الله ور کوي نو دا د مټو په زور نه ملاويږي دا د مټو په زور باندې نه ملاويږي دا د الله رب العزت خصوصي کرم او خصوصي احسان دی چې بچا باندې وکي او سوق د یو کار د پاره منتخب کی منګه او تاسو د خپل دنیا ته وګورو نو دا دنیا الله رب العزت پچا باندې آبادی نو په دې دنیا کې هر څه لګي که زمیداری نه کیږي نو دا دنیا نه صحیح کیږي که دکانونه نه چلیږي نو دا دنیا بیا آباد نه پاتې کیږي که دا آبادای کار او د ګلکارای او د لرګو د ترکانای کار نه کیږي نو بیا دا دنیا آبادا نه پاتې کیږي نو الله رب العزت د دنیا د آبادای د خدمت د خلکو نالی نو سوق د پټونو کران کی او سوق د دکانونو نو کران کی سوق د دیوالونو جوړون کی کی د چا یو تر چا باندې یو خدمت کوي الله او پچای بل کوي نو چې دا دین الله تعالی تر څو وخت پوري چې څو وخت پوري الله ته منظور ده او دا دین ژوندې ساتي نو په دین کې هم مختلف شاخونه دي مختلف څانګې دي او مختلف علمونه دي چې هغه ټول ژوندۍ پاتې کیږي نو دین به ژوندې پاتې وي نو الله رب العزت د دین په خدمتونو کې او د دین په آبادولو کې او د دین په ژوندۍ ساتلو کې د چا یو ځای خدمت ولګي د چا بل ځای ولګي د چا نه د نحو نو کریوالي د چا نه د صرف واخلي د چا نه د منطق او د فلسفي د چانه د فقه او د چانه د حدیثو د چانه د اصول فقه او د چانه الله رب العزت د قران خدمت والینو دا د الله رب العزت انتخاب دی ربک یخلق ما یشاء و یختار ستارب چې نو اغا اغا سچو غواړي نو پیدا کوي ويختار او هغه الله انتخاب کوي د اختیار معنی د اختیار معنی اختیار مندی نه ده ويختار او دا الله خوخه ده چې څوک د کمکار د پاره منتخب کړي او انتخاب د چا کوي د یو کار د پاره نو دا الله کار دی الله یجتبی الیه من یشاء ویهدی الیه من ینیب اجتباع او خول دا د الله کار دی نو په دینیو کارونو کې سوق د یو سنو کر کی سوق د بل سکی د چانه یو خدمت والی د چانه بل واخلی یو طالب العلمی عالم شي داغه الله وس کم ځای خوخه نو یو ډیوټي ولا ولګي په دینی کار کې هغه مصروف وي او څوک یو ځای څوک بل ځای نو د ریل ګاډي ډبی وی ار سوق په هغه فرست کلاس ډبه کې سفر کوي سوق چې کم دینو ورپسې دویم نمبر کې کوي او سوق په تھرد کلاس کې کوي خو ریل ګاډي رواني نو قران د دین دا سفر چې دی او د دین د خدمت دا سفر الله رب العزت د چا یو سره انتخاب کی د چا بل سره منګه او تاسو ګورو علماء ته وګورو انو د عالمانو د چا یو کار سره مینه د چا بل سره مینه سو کوئی چې را نحو خو وای کنه بس بیا زبردست کاری بس داغه الله رب العزت دې طرف ته سینه کولا او کړی دا نا په نحو خدمت کوي هم د دیني او کار دی قران کې پکاريږي حدیثو کې پکاريږي فقہ کې پکاريږي د چا صرف ته سینه کولا او کړی وی د چا فقہ ته سینه کولا او کړی وی د چای اصول ته سینه کولا وکړي وي الګیای ار یو د ارث خدمت کوي دا سما او تا وګورو انو زنی خدمت کون کی چری نو هغه په محلو محلو په کلی کلی هغه ګرځي گشتونه کوي تبلیغیان رونه خلق ته کمندونو منځ لرا بلی سوک سی روزیلا چې دور شي چې دا ذهن د دین جوړ شي نو یوم ډیر ده مهنت کوي د خپل وس مطابق لګیاوی زنه داسي وی علما کرام عالمان هغه الله رب العزت د قران کریم د پاره د حدیثو د درس د پاره منتخب کړی وی هغه د قران بیان کوي د قران درسونه کوي د حدیثو طالبانو ته د هغه تعلیم ور کوي لګیاي خدمت کوي زری ځوانان داسي وي چې هغه سینه راایستي دشمن ته ولاړ وي او دو کفر دیوال تمختا د کفر سیلاب تمختا دیوال وی کانهم بنیان مرصوص د دشمن مختا د سکی دیوال وی هغه هم د الله رب العزت انتخاب دی بس ټول د دین گاډه چلی او دین کې روان دي د دین خدمت کوي او د دین د ترقې د پاره او د دین د اوچتاولو د پاره د هغه خدمت کوي الله تعالی زمونږ د استادانو نه د انقلابي قران کار واغستو ته قران کریم ډیر خدماتو او په ډیره طریقه باندې وو حافظان خدمت د ټکو کوي چې ټکیه یاد وساتي قاریان صاحبان هغه د ادا خدمت کوي چې څنګه الله نازل کړی دی او کوم ټکی الله نازل کړی دی نو اقا دی ویل شي چې دال دی نو دال دی وی دواد دی نشي او ذات دی نو خدار دی نو ذات دی نشي سین دی نو دا به سین وی چې څنګه الله نازل کړی او کوم ټکی الله نازل کړی دی نو اک کټی کې دی ویل شي او تبدیلی دی پکې ونه کړل شي ځنې د زوار زیر او د پیخ داغي خدمت کوي لکه نحویان او صرفیان چې الله رب العزت انعام ترا لګل نو دا به انعام تو کیږي نه چې الله رب العزت نعبدو را لګل نو دا به نعبدو کیږي نه چې الله رب العزت ينفقون را لګل نو دا به ينفقون کیږي نه چې کم زور دی نو دا به زوري چې کم زیر دی نو دا به زیر وي چې کم پیخ دی نو دا به پیخ وي د دې باندې عالمان لګیا دي او د دې خدمتونه کوي او الله رب العزت د داسې خلکو انتخاب کړی چې د کم مقصد د بار قران کریم را لګل دي نو داغي به هغه مقصد وي دا څوک بدلول نشي د کوم مقصد لچ قران کریم راغلی دی او د کوم مرام د پاره او هدف د پاره الله رب العزت قران را لګل دی چې له تخرج الناس من الظلمات الى النور چې خلق به تیارونه رڼا تر او باسي لتخرج الناس من الظلمات الى النور چې دا خلق د تیارونه رڼا ته راوځي د دې لپاره الله رب العزت دا قران کریم را لېګل دی نو ځنې بختور هغه لګیاوی او په دې طریقه باندې د قران کریم بیان کړي چې دا خلق د دینه د خپل عقیدی اصلاح کی د خپل عمل اصلاح کی او د خپل د ژوند نظام او د قانون اصلاح تنو کی دا د قران کریم هغه کوچ مغز او نلې دی دا راتل له کوڅو کو د ټکو خدمت کوي کڅوک چې کم دینو دو ادا خدمت کوي قاریان صاحبان کڅوک د زور زیرو د پی خدمت کوي نو ټول د دې لپاره دي ټول د دې لپاره چې د قران کریم مقصد خراب نشي چې د قران کریم څخه د پاره نازل شوی دی نو هغه مقصد هغه تنه حاصل کړی شي او هغه چې کمندنو زده کړی شي او هغه په دنیا کې خور کړی شي دا خدمت چې دی نو په دې صدای کې په آسان طرز باندې الله رب العزت زمونږ استادانو جولای ترا غورځولې دي دا الله رب العزت دا خیر پاغی را ورولې دی دا چې کم دنو دا غي د درس دا امتیازو زمونږ نه مشایخ او د بزرګانو دا غي د درس دا امتیازو چې قران کریم سره راغلې نو هغه مقصد دې حاصل کړی شي هغه مقصد دې حاصل کړی شي دی وجنا وی د قران مغز زما مزغور واغستو او پاډو کو باندې د سپی خلی وای اې لګیای زما مزغو د قران کریم مغز را واغستو چې قران کریم د څه د پاره نازل شوی دی دې وجنه چې پنځپیر کې او د شیخ القرآن رحمه الله تعالی شاګردي او کشر لکمی نو په یو سات کې او ته وایا نو قران کریم خلاصو وایا نه چور په یو سات کې ته شروع شوی چې قران سره راغله او د قران مجید څه مقصد دی په یو سات کې وته ویلې پینځه منټه کې به ته موي په ګنټه کې به ته موي په ورځو کې به ته موي په کال کې به ته موي په عمر کې به ته موي دا الله رب العزت یو رحم او کرم کړو او دا غي پزړه کې د دې محبت وو دای مینا وا د قران کریم سره نو الله رب العزت والا هغه مغز او هغه نلې ورکو نو مونږ چې درس کوو نو زمونږ درسوم داغه استادانو په نهج دی نو نو په کې د خیر سره نحو وی نو په کې د خیر سره صرفي او نو چې کمندونو په کې فقه وی فقه و فقه کی نحو و نحو په ځای کی او صرف په صرف په ځای کی چې قران کریم سره نازل شوی دی او کوم مقصد د قران کریم نه بس چې مونږ ته نه هغه مقصد دکو هغه مقصد ته نه موږ ځکو چې د قران کریم د نازلېدلو څه مقصد او دا تفاسیر ګورا آیاتونه به حل کړی وي ډیر لوی خدمت مفسرینو کړی دی الله دې هغه قبرونه منور کړي لوی خدمت کړی دی خو زمونږ د استادانو د خلاصي کتاب را واخلا لکه سمت الدرر را واخلا او پاغي باندې صورت وایا په یو سات کې به د صورت په مقصدوم پوه شي او د صورت آیاتونه هم یو بل سره وتاړي او په لن انداز سره به صورت خلکو ته وایو چې دې صورت کې دایي دې صورت کې دا دی دا چې کمندنو په بل یو تفسیر کې نشته دی ربط دوم ځنې تفاسیر وایي نظم الدرر د صورت ربطوم وایي د آیات ربطوم وایي امام رازی رحمه الله هم ځانو کړی تفسیر الرحمن مهایمی اغم چې کمندنو کافی ځان کړی خو صورت په یو مضمون باندې چلول چې په یو مضمون باندې صورت اوچلېږي د یوې مسلې خدمت کی او په یو مسله ته نه معلومه شي او چې سر د صورت کې د کومه خبره کړې و اخر کې اټ کشي او ټول صورت یو سبق شي نو کې دی شي چې دا درته د مخکینو تفسیرونو کې ملاو نشي دا به درته ملاو شي دا الله رب العزت د حسین علی رحمه الله تعالی نه دا خدمت واغس او دا غد شاګردانو نه الله رب العزت تی دا غیدا صدقه جاریه تر قیامت پوری جاری ساتي او الله تعالی دی پاری کې چې کمندونو زمونږه او تاسو نمونه ولیکي نو په هغه نهج په هغه طریقه چې موږ قران کریم وایو نو مختصر انداز سره دا غي چې کوم اندازو نو هغه شعبان او رمضان کې استادان چې کمندونو تفصیلی وای اوس خو موږ صرف هغه چې وتا سوی جل کی هغه نه هغه جل کیا چی چې از دوم رشي چې د شعبان او رمضان تم شوق شي پیدا شي او د قران د کولو سره هم شوق پیدا شي مختصر انداز سره په لوګو ورځو کې ان شاء الله الرحمن دا غي د مزامینو او دا غي استادانو د درسونو لړ یو خلاصہ هغه ان شاء الله تعالی مونږه پیش کوو پاغي کی اولنې خبره د قران کریم پیجنګلو قران کریم پیجنګلو چې موږ قران کریم او پیجنو چې کوم سیز دی پیجندل نه وي نو مینا به ور سره نه وي چې معرفت نوي نو محبت نشی راتلی دا یو قاعده ده الفوائد کی امام ابن قیم رحمه الله لیکلی ده چې پی جنگلو نوي نو مینه نشی راتلی د دې لپاره وا کابل ګرام شیخ صاحب رحمه الله تعالی مثال وی وی چې زمیدار وي او غړای اچولی وی غړای خو پته وتنی چې دا غړای د څومره روپو ده زوی ول د دوبای راوړي د پټی کی ګوډ چې د ګوډ هغه هم دا غړای سره کوي او بخور ور سره هم کوي خ کافی ځان کړی ا غړای سره لګیا دی یو سړی وته وی کاکا ته دا غړایو خو دا خدا سے خپل پړه کوي اچ غړایو ګوري او هو لکه دا خراډو دا دې خو کاکا نن سبا سلوي زر روپۍ قیمت ته نمړه ها سالویر زرا د نن نه پسته وسره دی ګوډو کې خیری ده اوس چې دی ګوډ لذي نو غړای با وباسي رومیال کې به دا ستاو کی تاو کی بیا به وتړي بیا به د ترخ جیب کې واچي او ترخ جیب پر ټوک کې ومنډي چې زمانہ دا غړای خراب نشي داولي پرونی ور سره ارڅ کول او نن نه کوي پرونی نه پیژندل نن سکړه او پیژندل دې مثال واغی وی وی اورز می لرګی راړل او زمیدار سره والله دې سره د خاورو بخي اوس خو مولانو ته په کار کولو باندې ځان څخ کاری بس کاری هغه دومره پړم به مراړه چې دوه کسانو باندې شو راوړي وی پړم را سره یو سړی را روان دی دا وی کلی نه بره کله د شګای وته وی وی شګای کې پسین را پورې ووت دا غي د کور د مدرسې اپټی چې ګمنی دا غي او د مدرسې نیمه ګنټه لار ده ما دا غزاینه پان راغسته وی دی را سره ملګری شو وی راته وی چې ولی الله مولی سه پیژنې په ما ته چې سلګ لګي خو پیژنم وی راته وی چې ما به سره ملاو نه کی په ما جوړ نه ملاو باندې کوم سره زجزو ویره را سره روان نه خګب را سره لګی وی زمون په کلی کې یو دمزای وو چې هغه ځای به مونږه دما کولا وی ما د ګډ په سر باندې پان کې خو دو په دې ملما ته مې چې ملما لګه دما به وکړو کنه چې آواو وو په دواړه کې ناستو خګب لګو چې وبوم به مشکلې بیچاره روانې دو مې چې زو وی چې او چې زو په پړ مې په چاناو غرزو وړه ته بیړه پایو نو ته د ملما دا غاړه راغلو په بیٹک کې متور ګلاو کو کې مې نو جام وګ میزان سره راړي چې نو ملما وبوس کا هما ته وی چې په معنا وخت کیږي ما ولی الله مولي سب خاله بوزا او په معنا وخت کیږي هما ته وی چې ها وی رالم ډوډۍ مې راوغستا پیرالم ما چې کینه ډوډۍ خورو ما ته وی چې ته خو عجیب سړی زه ته هم چې ما ولی الله مولي څه خواله بوزا په معنا وخت کیږي زما سره کار دی ما ته چې وایا کار دی وی چې هو ما چې زما مولي الله دی بس په سړی چې غیر را لې چې خپانه چې زما نه پیژندلې همار دې چې خبره ته ملمه بس وی اوس را نه مافای غواړي او یل ته را ته پاندوم نه راوړو پیداولي دار دی وجنا چې دا غټه مغزه نه پیژندلم چې وی پیژندلم نو اوس ته کمنو قیمت و سره شو پیدا وی اورز ما جمعات کې ناستم په جانماز باندې دا اصول د مازیګر د منځ ورستو با په جانماز باندې جمعات کې ناستو یو تخت او تخت پوج غونته کې وړو کې هغه باندې وو ته جانماز خورو او پاغه ځای کې بناستو یو ورځ یو سړی راته وی چې استاد مازیګر دا ناس تر باندې ډیره غمیږي نو مخالفو وی چې دا را باندې لوی بوج دی بیمار دی چې خپل علاج وکا ازو خود دې د پاره ناستم چې چاته سم مسلې او زمانه تاسو کې نو زه د خپل ناس ته عبادت ګڼم او ته ځان له خپل له علاج وکړ نو یو ورځ ناس کوم دغه شان په جانماز باندې ډډه مې لګول نری نری باران موريږي یو سړی راغی په خوا کې را سره کېناستو ویزما او تلک جانماز پرې خودو وی دی او تلک را دن نشو جانماز ته ویلو کوم ته کې نورو ما په لښم نه لخرا دن نشو سی بس مړه غرض دا خو چې وی استم تلا ته جانمان نه وی استلم چې جانمان نه وی استلم په ما ته وی چې ولی الله مولي سه پیژنې هغه سره مې کار دی په ما د جوړ الله خو د جنماز او یست وی زره د جنماز نه پرو د انګل چې ما په واړم نو چې نی په جندلې انو بندا بس قدر کی دچا او سبو سره مينو لري خو چې وی پیجنی انو بیا قدر کوي د نبی علیہ الصلات والسلام بارکی چې چانو پیجندلې نوې په کانو سکو وشتو خو چې کله سکو او پیجندو نو چې کله پیجندلې نو بیا سر داغه نه قربانو سره دا غنه قربانو نو چې نیو پیجندلې نو نبی علیہ الصلات والسلام په جنگ حنین کې سړی ته او قتل کافرو او د نبی علیہ السلام په لخر کې راغلو او په دې اراده راغلو چې د نبی علیہ السلام مقومم د نبی علیہ الصلات والسلام نه وسر وهم د نبی علیہ الصلات والسلام نه وسر وامه چې مقومم د نبی علیہ السلام نه وسر وام نو نبی علیہ الصلات والسلام ورته او قتل پستر ګو باندې پوهه شو خيار سړې پستر ګو پويږي نبی علیہ الصلات والسلام پزړه زړه کې دعا وکړه وی الله تا ته څه ګرانه ده نو صفوان ته هدایت وکړه هدایت او توکا بس لک سات پس د منټونو خبره وا نبی علیہ السلام ورته وی دل تراشه چراغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول پزړه باندې لاس کې خودو چې لاس کې خود نو ورته وی صفوان څه مخصوصه ای هغه ورته اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن رسول الله نبی علیہ السلام متوی سفر اقدر کې راغې وې د لک سات مخ کې په دنیا کې مبغوث ترين شخصیت ماته توي چې که په دنیا کې مې څوک بد شونو هغه توي او اوس لک سات رستو په دنیا کې محبوب ترين شخص ماته توي چې که زما سر مستانه قربانيږي نو زما سر دمستانه قربان شي داولی مخ کې نه پیجند او رستو یې سکو او پیجن چې او پیجن دی او پیجنګلو راشي نو بیا چې کم دنو ان دغه راتلی شي محبت راتلی شي زمون نقصان نن داري نن د نقصان د مسلمان داري چې نن مسلمان قران نه دی پیژندلې مسلمان د قران کریم شان او قران نه پیژندلې قران کریمي بس یو کتاب د ثوابونو غنل دی چې دا د ثوابونو یو کتاب دی او په دې په ویلو کې ثواب دی او چې سړی وای نو بس آخرت کې بخي بس نو دا داسې کتاب خو نه دی ای کتاب نیست چیز دیگر است دام کتابونو پشانتی کتاب نوی دا یو بل سیز دی هر اقبال دا سیز دی وی چون بجان در رب تجان دیگر شود په عالم کې او په دنیا کې انقلاب راولي بل ځای کې هغه وایي وی تو نه میدانی کې آئینه تو چیز تو نه میدانی کې آئینه تو چیز زیر گردو سر تمکینه تو چیز آ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمتی اولا یزال استو قدیم پیتو نه میدانی کی آئینه تو چیز مسلمان وی تا تنن پته نشته دی چې ستا آئین سره آئین پیژنې آئین طالبانو سره جیبونو کی کله کله ځان ته په کتاب باندې نه پاسه کیږي شعر ځان په کیو ګوري آئین هغه سیستوي چې سړی ته په کې ځان چې زب کې وګورم ما ته پکې ځان ښکار شي چې وګورم چې ما ته پکې نن ته مسلمان ته ونی و نو قران شیشه ملاوی کی وسره ملاوی د مسلمان غم را واخلا او د قران شیشه ته ونی و الته وخت او کی چې او ټیک ته جواب برای چې صحیح دی شیشه کې چې سړی ځان ته وګوري او لکه را خو زېما صحیح ده کنه سړی ته وای چې دا ته یې کنه نن د مسلمان غم خپل خادی خپل خپل کور خپل اجرا خپل سیاست خپل تاڼه او تحصیل خپل اسمبلی او پارلیمنت دا د قران ته ونیوي چې درست جواب برازي که غلط خبر باندې زما په ونه شوې کنه جواب به صحیح راځي که غلط وي باندې ملاويږي دې سره دې سره وي چې دې پاس نه کنه نو پاس کېدلې پیل له پیل چې دې ني پاس کړي چې غم دې دې توخو او دوی چې دا خو ټیک نه دی دی شیشه کې دا نخ کاری واپس کا بیا واپس کا چې سم له ګوته لګای چې دا ګوته نه ملاويږي واپس کا بیا جبلارو لګي دا ته واپس کا بیا سیاست ته وته دا سونیو پارلیمنت ته وته ونیو ودا خو قران سره نه ملاوي حدیث سره نه ملاوي امریکای سره لګ لګ لګ سمون خوري تو نه میدانی کې آینه تو چیز نن مسلمان تخپل آئین نه معلوم نو دی وی پلان کی او سن والا او د پلان کی سن والا الګ سن صفر والا آئین را والا دا مسلمان تنن پتہ نشتا تو نہ میدانی کی آئی نے تو چیز زیر گردو سر تمکینے تو چیز چې دې شین اسمان د لاندې تا الله تعالی پیدا کړي تا تنن د خپل پیدایش راز نه معلوم دی وی کدی رکوع غټول را لګلې دا دور ډیګری دیو ما زو 14 سکیل ما نه 75 سکیل څنګه نیس پروام نشته که 75 سکیل په پاکستان کې او سړی و چې 175 دی شي خو دې له دنیا ته څه شي لراغله دنیا ته تا تنن د خپل پیدایش راز دا سنه معلوم ذکر اقبال وی آ کتاب زند قرآن حکیم آ کتاب زند قرآن حکیم حکمت اولا یزال استو قدیم دا قرآن کریم ستا آئینم دے دستا سا دے آئین دے او دا قرآن کریم چې دینو ستا د پیدایش راز دے تدیل پیدای د دې خورولو لا د دې حاکم کولو لا د دې قانون کولو لا دلته چې کمندونو دنیا تراغله کته وای چیرې جی ټیکنالوژیست دور دی دا جی تاسو د ډیر بیک پورت زمانه خبرې کوئ هغه ډیر پسمانده وختو دا تاسو چې کوم وخت خبرې کوئ اوس جی زمانہ ډیره اډوانس تللی دا اوس دا خلک وی کنه زمانہ ډیره ستللی دا جی خلک ډیر مخکې تللی ډیر جی دا تاسو ډیر د زړې زمانه خبرې شي کوي او زیاغه دور نه دی او ساغه دور نه دی اقبال وی حکمتي او لا یزال استو قدیم د قران قانون چې دی نو په دې باندې ایکسپایر ډیټ ناراضي دا څه د ټوخي بوتل نه چې په دې باندې به ایکسپایر ډیټ راشي چې وسړی وي چې دا بوتل څه شوی دی ایکسپایر شوی دی ته قران کریم قانون چې دی دا ایکسپایر کیږي قران کریم ته قران کې محدث وي څه ته وي محدث تر او تازه چې څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زمانه سره لګیدو اق شانت ننم لګي او وی پنځپیرې زړه به غواړي بیا به وی وی پنځپیریانو تاسو توام وی لالی جنگ کې پشان شي را لب جوړ کې د امزول پی غورونه بیا ولې میدان ترا دانګل نه او چې را دو دانګل نو اوس پملا وتاړي وي اوس پرستو کیږي نه بیا به خلک کوی چې پنځپیرې ته شو ورستو شو پنځپیرې ورستو کېدو سړی ني بیا به دا نه وای چې یاره دا اوس نکیږي دا اوس هغه نه دی او دا اوس هغه دور نه دی نه بهار هو کې خزان لا اله الا الله یہ نغمہ فصل و گلو لالا کا نہیں پابند دا आवाज چې کم دنو فصل ګلو لالا کان هی پابند دا د ماحولونو پابند نه دی د ماحولونو پابند نه دی بهار هو کی خزان لا اله الا الله که بهاری ها موسم صحیح وي او که موسم خرابي چې څنګه وي جس نو دا قران کریم د ایکسپایر کیږي نه نو د نننی مسلمانانو لوی نقصان زمون هغه دا دی چې مون قران کریم کما حقه پیجندل نه دی چې څنګه قران کریم د پیجنګلو سره حق دی نو مونږه هغه شانت قران کریم پیجندل نه حق ادا کول خو لوی خبره حق تو یی هوا کې حق ادا نه هوا حق ادا کول خو لوی خبره ده خو مونږه دا هم نه پیژندلی چې دا قران څه دی دا قران څه کتاب دی چلاسی بابا یو ځای کې وایي کتاب الله بدست مؤمن خام کتاب الله بدست مؤمن خام که بدست طفل نادان گوهره است د مسلمان په لاس کې قران کریم داسې دی لکه د ماشوم په لاس کې ملغلره د ماشوم په لاس کې ملغلره وی گفتن ندانم هر چی گفتم وی پډیرو نه پویګم پډیرو نه پویګم خو کې ذری تاج بر فرقې خره هستم دا سدا لکه خر ته چې تاج په سر کړی وی خر ته چې تاج په سر کړی وي خر چې کمدنو د تاج په قدر باندې نه پويږي د کشانتي نن مسلمانان چې دي د قران کریم په قدر باندې نه پويږي د دمونو کتاب د تعویذونو کتاب پلان کې دی کې استاد دی او هغه ډیر خولي ساختونه لیکي وي جاړو قاری سیبو څو کوئی مانره پیسته والا کډی خوري ساختونه کوي وي پلان کې ځای کې راوته دي پلان کې ځای کې راوته دي چې کوم ځای راوته کانا دا وی راوته دي څوک یو ځای لګیای څوک بل ځای لګیای چې د دم وتوای کنه نو په خدای یقینو کا چې پا انګلستان ته ولومځي او کوتوای دې نږدې پنځپیر کې چې کمنو د قران مجید درس کیږي یاره بس الله دې ټول له توفیق ورکړي جی ډیره غټه خبره ده بس ډیره غټه درس دی لوی شی دی لوی شی دی جی لوی شی دی الله دې ټول له څور کی توفیق کی بس په دې باندې خبره څه شي خلاص شي خو کوته دی وی چې پلان کې دی کې وسړې دی او درې غنټې وته پیاده لاروم دا او هغه چې کمدنو ساختونه کوي او د دکان د چلیدو لپاره یو دم سکی سورۃ تغابن ته خدای سبح لله وی کنه انو سبح لله ختم وکا نو دا لګیای د ختمونو د پاره چې کمندونو دا قران کریم نه راغله دا سل راغله دی د دې پیجنګلو دا اهم سیز دی دا اهم سیز دی کوم قران کریم او پیجندو او دا زمون زړه ته کوڅ شو زړه ته چې کوم د اصل مرام دی او اصل هدف دی او دغه حقیقت زموږ زړه ته وردن نشو نو بیا چې کوم دنو قربانی ورکول آسان دي دکان بندول آسان دي پټه پر خودل آسان دي کاروبار پر خودل سدي آسان دي بیا چې کمندنو وخت یستل لار وهل پیاده راتل دا چې کمندنو بیا سدي آسان دي خو کله چې کله زمونږ د قران کریم د حقیقت نس شو خبر شو نو د دې سوال پکار دی چې الله رب العزت موږ د قران کریم په اصل مقصد باندې سکی پوهه کی چې موږ د قران کریم په اصل مقصد پوه شو نن په دې باندې اکتفا کوو اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین